سلو ربا رکو دا ها سلو ربا رکو شروع شو د سورې سب علی نبی نواله السلام کان فی ما قبلو بیان وقت صف علی نبینا علیہ السلام هنا تکمیل تلک الواقع دلته تکمیل دغه واقع د دیرو کو خلاصہ مع ثبوت البراءه راو ادخالو فی السجن لبعض المصالح سره د ثبوت د براءت د دنا دی اولی دل داخله ول د په سجن کې د بعض مصالح د اسه ده من قطع کلام الناس چې قطع د کلام چې خلق ویلي او دا یوسف علی السلام دی چې ځلې هیڅ هغه څه چل کړو دا خبره یادېږي دا خبره ما شوريږي کما فی کما فی ذبح البقره الموتوءه لتلك المصلحه کم بقره سره چې غلط کار وشي عام ملاله لړکای به چې خلق ویني اجر واقع به بیا یادي ځکه فقها دا حکم چې لري کوي د منځه و اظهار مازره زلیخا للنسوه اظهار د مازرت د زلیخا زنانو نور وتا فی اظهار محبت یوسف علی السلام په اظهار د محبت د یوسف علی السلام والاقرار بجرمها اقرار د دې په خپل جرم دعا الانبیاء علیهم السلام وصالحین مستجابه د پیغمبرانو دعاګانې د صلحاو دعاګانې دا مستجابی ولو بعد حینن اگر که سمودا پسې وان حسن الملک مرکوز حسن الملک مرکوز فی قبول الناس د ملائکو خیستواله د خلقو په ذهن کې ثابت چې ملک یو نورانی مخلوق ځکه ان هاذا الا ملک کریم غي ویل کما ان قبح شیطان مرکوز فی قلوب الناس لکه قبح د شیطان مرکوز ده په قلوب د خلقو دا جاهز چې کومو د عربیت ښه عالم دی ډیر بد شکل داغه متعلق ویلی دی لو مسخ الخنزیر مسخن ثانیا ما کان الا دون قبح الجاهل که خندي دور مسخ شي د جاهز د قبح نه بکا و یو خدای ډیر شرمول اچا دومره نو شرمول یو نقاش له بوتلما چې مثل هذا د پشا ازلار ما تاسو ته نقاش نه دا سم مسله ده وی دی ماته چې مال د شیطان تصویر جوړ کا مال نمونه راوړه تیرا لراوس مثل هذا د دپش دی خدای ډیرو شرمو بسم الله الرحمن الرحیم وقال نسوة في المدينة اول زنانو په دې خار کې د مصر امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه امرأة عزيز مطالبه کوي د ځان خپلنا د خادم خپلنا د نفس ته هر کله چې دی ووري دا مکر د دي کم دي ته نسبت کړو د بدای ارسلت الیهن دی پسې قاصد الیګا واعتدت لهن متکئا تیار کدی د پاره زیاده تکیا واتقوا الله من سکینن هر یو ته می ورکا او چاړې ورکا وقالت اخرج عليهن روزه په دی باندې فلما رأينه هر دی اولی دی یوسف علیه السلام اکبر نه لو یو غاڼه او ته علم یې خره وقطان ایدیهن لاسونه غوس کړل وقلنا حاش الله ما هذا بشرا ان الا ملک کریم پاکی دا الله لرا نه ده دا بشر بشر خو دومره خیسته نه دا ملک دې کریم مکرم که ده زما د طبیعت کار ونه کړ چې زه ورته کوم امر کوم دی به جیل ته واچول شي او شي به دی د صاغرینو نه ذلیلان قال رب السجن احب الی مما یدوننی الیه ویل یوسف علیه السلام ای زما ربه جیل محبوب د ماته چې ما دې هغې ته بلی ظاهر چې دی ته پس دا نه چې دی اولی د علامه دالې په براد یوسف علی السلام باندې چې خامادل جیل تر دنه کو تر وخت مقرر پوري دا خبره چې د خلکو یې رچ آیا اعوذ بالله جمر کو شروع تو د سورې یوسف علی نبینا علیه السلام کان فيما قبلو ادخال یوسف علی نبینا والسلام بعد ثبوت البراءه داخلي دول د یوسف علی السلام جیل خانه تا پس د ثبوت د براءت ددنه تعبیره للرؤیا فی السجن دلته تعبیر د دو د خوبونو د پاره په جیل خانه کې علما او کار خو جیل خانه کې خپل کار کوي مفتی صاحب په جیل خانه کې تا طالبانو ور سره او سراجی دا کتابونه په جیل خانه کې ته درس ورکړ وتبلیغ توحید او تبلیغ توحید د پاره په سجن فیل خانه فإن العلماء منصب تبلیغ او تعلیم د دې منصب تبلیغ او تعلیم د هر ځای کې کوي جیل خانه کې هم کوي شان به اعلی هم یو شان خو ډیلو اے نه کانو کم ځای کې دی ویلا من کانو هر چاته تبلیغ وکړي د دیرو کو خلاصہ بیان الامتحان الاصغر لفراسه یوسف علی نبینا علیه توحید ته ول اخبار بعض المغیبات اخبار د بعض مغیبات وان الفیت یا صالحین فلا جکم دا په اتباع د صالحین کې الا کل من لا يقتدي بعلمه قسم دي عن الحق جائره بسم الله الرحمن الرحیم زوینه ما ځان چې نه چوړوم شراب نه چوړو خو انګورو او مجاز بل اول شو په اول سره خمر ګرځي وقال الاخر بل ویل انی ارانی احمل فوق راسی خبزن تاکل تیر منه یو د بادشاه ساقی و بل نانوایی و دا نانوایی چې کم دی د په لالچ باندې په خوراک کې زهر چولی ساقي په خبر شو چې بادشاہ ته طعام او شراب کې خو دې شو اتم لاسکاو بادشاہ مخره چې کې زهر دي بادشاہ مسکا غوته دې کوم زهر دي تهمت دواړه کې راغله ریماند کې راغله دواړه جیل ته دن نه کړه دی په دې کې ورغلو ان نراک من المحسنین من تعویل احسان کوونکو اول خو جوال د دې اعتماد په ځان حاصلې ویلو چې نه برازي تاسو ته طعام تا دریغ در کوی مګر خبر به در کوم په تعویل دی ته چې صبر را دي صبر خورای صبر سکای په خال جنې چې تاسو راغلي دا خو کاهنان کوي نه زم علمني ربي تعالی ما ته رب زما انی ترکت ملت قوم الحمد لله اخره بالله والاخره ما پر خو د دې ملت دا قوم چې ایمان په الله اخرت نه لري دا تاریخي تعلیم شو هم کافرون دی دی کافران ارباب متفرقه غوره دي کنه الله چې واحد دی او قهار ما تم دون الا اسمان سمیتم انتم اباؤکم عبادت وای تاسو ما سوا د الله نه مگر د نمونو تاسو دې له نمونه یې کړي خپل نور تاسو مانځ به من سلطان باندې باندې حجت الا لله اے صاحبانو د جیل اما حدکما فیسقی ربه خمرا هر چې دا یو دی ساقی دیبا سیرابی په خپل مولا باندې شراب بیا خپل وظیفې ته دی ورزی و اما الاخر دا بل چې دی نانبایی په سولې کېږي به دی خوري به مارغان د سر باندې به ټونګې وهي دیل موږ څه نه ولیدلي وایي قرآن مې فې تفصیل فیصله وشوله هغه مار چې تاسو ته وختل وقال الذي ظن انه ناج منهما ول هغه چاته چې د ګمانو چې د نجات مندوري کې رچاغه ساقي وو درنګ تیر ک په جیل کې سکالا اته کالا یا نه کالا یو کالا دا لسونه کم دون مدا یوسف اسلام په جیل کې پاتې شو آیا اعوذ بالله دا پنځمه رکو شروع شو شګما د سوره یوسف علی نبی نواله السلام کان فی ما قبلو تمن الخروج او نا بیان سبب الخروج مخکې یوسف علی السلام ارزو د دې رکو خلاصه بیان د امتحان الاعظم لسات یوسف علیه السلام بیان د لوی امتحان دی د یوسف علیه السلام مخکې ورکوټ امتحانو دا لوی امتحان په امتحان حولی ودون ذالک سالانه امتحانومی ششمایومی او سیماهیومی اهم دا د جلب د منفعت بسم الله الرحمن الرحیم وقال الملين يرى سبب بقرات سمان يأكل سبب نجاف ویل بادشاہ ما لیدلی دی و بقرات سربه وی دی لرا و غواګانې ټپې دا خوابونه دي پراګنده دي خز د احلام جمع د حلم ده دا خوبونه درې قسم دي یو دی رؤیا صالحه او بوینه تا درس ورکاو حج روان وی جهاد دی کو بل دی حدیث نفس درو دې صحیح سخیالي نو شپې او سودا کې یو پولیس تماوي مې تا په خوب کې لا او په خوب کې لاس برکت کو درو خو چاته ایزاو چاته مزه مردان کې مونږ ورو هغه ما سودان مونږ یو چانه اوف کې وای نو ما دا وځي په راوړې خدای مو وکړه نه خلکو خندل مونږ نه مات او د د روزه دا سودا ونه خوب کې مو زی په واړ دې ته وای حدیث نفس یو د اضغاث احلام غلط غلط پراګنده خبرې بیا مومي کلی پرا نه پریو کلی لا ته نه پریو وای دا تاسو اعلان پر وامه لره چې پاسه لا له ته لا بلا وای کړي ته تو کانی تو کوي دی ویل دا تاسو احلام دي موږ د تعویل د خوبونو عالمان نه زه واپس شم خلقو ته دی پوښ په تعبیر د خوب باندې قال تزرعون سبع سنین دا ابا تاسو به کرونده کوي وکاله پر لپسې فما حسدتم چې کم اوري به تاسو فذرو فی سنبله دا وګو کې پرې ده کندوان او دغه تنه خیمه ته ډګې کای الا قليلا مما تاكلون ځکه چې وګي کې دن نه نو دي کې سپګې زر نه کی مګر تاسو هغه ته خوراک د پاره هغه ته نو باسه بیا برا چې دینه پس وکاله نور خریبا دغه چې کم تیارې مخکې کړو دوه کالو غلبه دیو کې ختمه مګر لږ به پاتې تخم د پاره یا دغه د پاره ما تحسنون دینه پس برا چې پینلسم کال سوار لس کال خدا شو دا د سوار لس کال واقعیت بیان کړ را به چې پینلسم کال دی باندې خان غبارن نه کیږي ادي کې به میوي نه جوړي د خوشاله شي د اخبار د مغیبات شو د پینلسو کال نه پس د شپارسم کال وایا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دا عمر کو شروع شو د سوره صف علی نبی نو علی السلام کان فيما قبلو بیان سبب الخروج قال ارجع الى ربك واپس شه مولا خپل ته فاساله سوالک بان يسال چې دې سوالو کې سو حال زنانو چې لاسونه پرې کول غسولې ان ربي کې دې علیم رب زما د دې په قید باندې عالم بادشاہ قاصد بیا لاړ بادشاہ خدای راغوخته قال ما خطبكن اذا رابطن يوسف عن نفسه اویل بادشاہ سو حال ساتو تاسو مطالبه کولای شئ د نفس دنه دیو ته اته علم لې اته زلیخا زلیخا تعبیر کړ ته خبرو ما نه کړ چې ما خیانت غایبانه نه دی کړی او خدای هدایت دکی د کې د خاینینو ما واره او نفسي ان النفس لاماره بالسوء زبرات د نفس ول کوما نم ډیر مرکو دا د خدای توفیق او جمال راک الا ما رحم ربي رحم رب زما ان ربي غفور رحیم بخوند او رحم کوونکی وقال المبتونی استخلص نفسی اول بادشاہ راتلو کما ته بز سره چې ته خالص کم ځان خپل لپاره د خپل برات مخ کې جیل نه وتل رستو فلما کلمه هو چراغ په مختلفو جبو خبري وسره وکړي دغه په عبرانه په دې په سورانه په دې قال انك اليوم لدينا مكين امين بشکا ته نن ورځې مون سره صاحب د مکانتي او امین امانت کړي اول د چوګر زما په خزانو د زبکه وزیر زراعت کا زه حفیظ او علیم ما سوال کیږي چې سوده په خپل غواړي خو حضور نور کو والله اعلان ولي والله اعلان ولي والله اعلان ولي او څه ته پته و چې دا خو لوی معامله ده د دنیا خلق برازي غلیله دلته دې د پاره با کسو مغاړي شي خیانت وکي نقصان وکي ځکه د ویل پوهیږي چې دا رتبه بچا تا ویل شي نقصان کیږي دا بیا مطالبه جایز و ځکه د ویل وکذالک مکننا جو فی الارض قدرت سوال صاحب پر مکه کې اوس مې وزیر خزا وزیر زراعت مې وکړ یا تبو من های سویشا خو دې دبا د دې زمکه د چکم دې د دې را دوا سو کې د د ټوک موک نو نصیب به رحمت رحمان نشا اتا را دو چې د رحمت ولا ندی اجر المحسنین نه بربادو اجر دې آسان کوم دا خو د دنیا جر شو برات خار شو د غلامه درنګ نه وزارت ته ورسید لارستو چې بادشاہ دا وصیت دی بادشاہ وشه اجر د اخرت ته غوړه دی امنو وکانو یتقون او ته دې کې تقوا وایي سونه وشه درې پاو ما کډې دا یو الف کی خطر علی گلے ایک ساتھ ہی وطر کے آخر رکعت میں رکوع کے قریب ہو گیا پھر کسی نے پتہ دیا تو پھر وہ رکوع سے اٹھ کر کانوں کو خات لگایا پھر آخر میں سجدہ سہو نہیں کیا دا خو خارجي تعلیم ورکه مونږ په دغه مات شو او جی د دنه خو نبی دغه نه پته به امام باندې ورکیږي ویترو کې په ویترو کې خو شریک خو د امام خو نو کنه چې فتح ولا ور کولا هغه خپل خبره کوي په جمع ویتر کې ما ته نه مانی چې په جمع ویتر کېږي ته ما ته خای زه درته وایم چې دا سړی د دنه اجنبیو فتح د امام باندې پکار ده د بل سړي فتح مقتدی متدی د فرض مفسد د صلات منځه مات دي خبر باندې پويږي دعا کلام